دا عوامل سبا څنګه چې قران کریم کې په دې ترتیب باندې راځي نو دا رنګه د نزول کې باندې تر باندې سورته حال مومن آن موسیزا شورا قرب دخان لاسیا آقاب دا په دې نمونه باندې څنګه چې قران کې ښکاري نزول په دې نمونه باندې سورته مومن کې څوارلسم آیات کې داوا بدو الله مخلصین له الدين او په دې نورو صورتونو کې جوابونو دغه شبهه څالور شبهه حاضر سیدا کې وي او درې په شورا کې او باقی یو یو صورت کې بس اعتراض براسه شورا دغه شبهه او جواب به کاو دې صورت کې لسمه شوبه ده چې مونږه د سابق دینو او د اکابرو طرفدار یو په د پخوانو استدلال به اتباع الابا دا من صالح الازمان کې شوبه ده او دای کوي نو پات لسم جواب کې پات لسم آیات کې د دې جواب دی ثم جعلنا تعالی شریعت من الامر فتبعها بیا موږ ته واضح دین باندې ګرځولې نو فتبعها د دې شریعت تابع شه دا دوی چې وایي چې موږ د پلارانو د مشرانو په دین باندې دا خواهشات نه جوړ کړي دي او تو ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون مطابق کیږي د خواهشات د هغه کسانو چې هغه د الله په دین باندې نه کوي قران او توحید نه پیژني دا هغه خلکو اتباع مکوه او که یو سړی د دې خیال نو کې چې دا به ما ته فایده راورسوي یا ضرور دي چې هغه به مې بچ کا انهم لن یغنو عنک من الله شیئا کله چې د الله عذاب راغی او یو سړی تابع و د خواهشاتو د بې علمه نو د الله عذاب بیا نشي ستامولی او دا خوانه خبره ده وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض لکه سورت انعام کې هغه رسته چې پیدا و وکذالک نولی بعض الظالمین بعض دارنګ بعض دوستان د بعض دي امداد کوي په بدعات او شرکیات او کفریات باندې والله ولی المتقین او بیا ساجت دی چې سړی بل پر او تلاس چي یا اخلو هاذا بصائر للناس دا زړه سترګې خدا کتاب دی دا خلمندې خبرې خودي کتاب کې دي او معنا دا چې زما دین هغه چې ما تعالی ویلې او ته زما د دین تابع شه او تاسو دین خود ساخته او منګړت دی د هوا اتباع او تاسو لارانو د ځان جوړ کړي ولا تتبع اهوا الذين لا څومره به زرین جواب ورکو او دارنګ د دې لپاره مکمل دلایل مو قران کریم او جوابونه هم کوي د دې افرائت من اتخذ الهه هوا آیات تقریبا درشتم بئی آ سړی دی دلې دی چې هغه خپل الہ معبود پایت ګرځولې یا بدلیل هواه په دلیل د خواهش سره عبادت او بندگی د چا چې خوښه کوي مې دا ول زړه به غواړي نو او دا په خلاف د قران او سنت نه افرایت من اتخذ الهه هوا خپل معبود یې خواهش ګرځولې خواهش یې معبود کړی دی یا د چې کوم اله جوړ کړی دی هغه په دلیل د خواهش سره دی دی خو مولا دی واضله الله علی علم الله ګمراه کړی ویلای کړی نو د قرآن سنت نه څنګه هغه اکل هم ته پورا رشتہ غزي وا ختم على سمعه وقلبه مهر جباري سواله وجعل على بصري غشاوه نو چې او سړی په دې صفت موصوف وي په من يهديه من بعد الله څوک به دلارو کوي روسه د الله د کتاب نه څوک به توفیق ورکړي افلا تذکرون او دا چې وایي چې آخرت شته نه دی دا یو ټکی دی قرآن کې چې د دهر بیان کوي وقالو ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونایا نه دی دا موږ د دنیا له امرو ژوند کیږي نو دا خبره خو د دوی بده نه ده مرو بیا به ژوندي کېږو دا صحیح ده نه دا معنا نه ده معنا یې دا ده چې زمونږ د دنیا ژوند داسې دی چې مشران مري او کشران راځي الا حیات الدنیا نموت و نایا وما یهلکنا الا الدهر مرور د زمانه دا سړی باندې راځي وړوکی ځوان شي بوډا شي مړ شي دا خو د زمانه په اعتبار سره خلک روانه دنیا ده د فصل غوندې لکه څنګه چې دا نور فصل راځي او بیا پوښ کې چې تاسو الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا مشران مرو او مشران راځي دا معنا ده دا معنا نه ده چې مرو بیا به جنت کېږي او صحیح او ما یملکون الا الدهر او چې څوک د دهر قائل شي چې دهر کار کوي غلام شرک دی د الله سره سزا ورکول یا مرو سپوږمۍ یا اوبه او بل شی او یا زمانہ یا طبیعت یا ولی یا پیغمبر یا ملائکه یا بل کو د دیو جنا اسماني کتابونو کې د شرک ذات دی د ظاهر لایق ورته کې وایي په دې سړی پوهېږي چې سړی قایل شي د دې چې دا دا هر کار کوي نظام شرک دی زمانه یې د الله سره قرآن کریم کې سورت انعام کې الله پاک وایي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دا تیری او رڼا شپه ورځې ما پیدا کړې واستكبر دوی وای او مقصد اس اعراض شو او اعراض على سبيل التكبر او د کبر او په دې وجه باندې او كنتم قوم مجرمين ځانو ته متبر کاری قران ته کم کاری د قران طالب ته کم کاری د قران کریم را څنګه او ته کم کاری من ګمان نه کاو مونږ ګمان استثناء دي شي د نفس نه رااله او دا باطل دی ان ظن الا ظن مبرد یو عالم دی او هغه د اقص شاګرد دی ملاقات هم سخت دی لکه د سولب او د مبارز نو هغه مبارز په دې دی کې کلام کوي او سنت استغزام بیانوي او هغه وی سنت استغزام صرف ضمیر کې نه راځي ظاهر کې راځي او لفظ چې دویم واري ذکر شو لکه لقد همت به وهم بها ان ظن معنا د ان تيقن بالقيامت من یقین نه لرو په قیامت باندې الا ظننا مگر وهم اسی خیال دې وهم دې ان ظن الا ظننا او دا د هغه تایید دی او ما نحنو بمستحقین مونږ نه یو د یقین والا مونږ یقین نه کو په دې باندې دا خوب کې یو سړی سوله بولی دا او دی ډېر خپه چې ما خو قرآن او سنت د خدمت نه دی کړی ونه کړ نو هغه ورته ویل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا مبارک پیغمبر علیه السلام خوب کې ولیدو او راته ویل چې سوله ته وایا انت ذو علم مستطیل ته د لوی علم خاوند او دا خبره صحیح ده چې په نحو کې کوم خدمت ده قران او سنت کېږي نو دا په بل فن کې به زمر نه کېږي او ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين دا د کافر او کار دا چې قران یې پیښو برخ کتا وهو العزیز الحکیم سر کې مو د صورت او دلته مو وای حدیث کې مرাজি الکبریا او رضال معنا دا چې دا د اولوہیت صفت ده او د ربوبیت دا مخلوق لا نه دی پکار څوک چې مخلوق لا وای او یې ځان دا وای دا د سیده لکه الله نه ساده راغلی جامع چې اخلي الکبرياء رضای فلله الحمد وله الكبرياء او مخکې وشتم آیات ویلي چې زه مالک یم ملکیت ایواز ما ولله ملک السماوات والارض مالک ایواز الله دی کله چې مالک ایواز الله دی دامن کې دو منکرینو د قیامت موضوع او د کفارو بیان کوي چې قران نه مانو قیامت چې اسی وهم او ګمان غاڼو نو الله تفرید به وکړه فالیوم لا یخرجون منها ولا هم مستعتبون